په اعتبار د انقطاع الاسناد سره پاغي کې درې انواع ذکر شوی وو معلق چې دا غي په ابتدا کې اسقاط او حذف دراوی راغلی بیا ورپسې منقطع بیان شوی وو چې پاغي کې انقطاع راغلی په منځ د سند کې خلا علی التوالی پر لپسینی دریم نمبر معزل چې د هغې د سند په منځ کې دوه راویان پرله پسې حذف شوي څلورم نمبر د مرسل مصنف رحمت الله علیه وی صفحه د 118 نمبر د کتاب تقریب مصطلح الحديث وی تعریفه المرسل لغه اسم مفعول دا مرسل په لغت کې د اسم مفعول صيغه ده د باب افعال نه وقد اختلفت اقوال العلماء في تحديد ماخذه د اهل علم اختلاف د پدې کې چې د دې مأخذ د څه نه شوی لغوي معنی څه ده فقيل مأخوذ من الارسال بكسر الهمزه بمعنى الاطلاق بعضی وی چې دا د ارسال نه ماخوذ ده د دې همزه باندې چې زیر او کسری په معنا د اطلاق او خوشی کولو سره یو شی پرې خودل یقال ارسلت کذا اذا اطلقته ولم تمنعه نو ارسال دې ځکه په معنا د اطلاق او عدم منع دی وی فكأن المرسل اطلق الاسناد ولم يقيده براو معروف نو مرسلم تبوي چې دا اسناد خوش پرې خودو او دای مقید نکو په یو معروف راوی سره لکه رستو به اصطلاحي تعریف کې راشي چې کوم د دې معروف او مشهور او معتمد تعریف دی چې تابعي د یو قول یا د یو فعل نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم لو کی وقيل ماخوذ من الارسال بفتح الهمزه من الرسل بفتح الراء والسين بمعنى القطيع من كل شيء بعضی وی چې دا د ارسال نه ماخوذ دی چې همزه باندې فتحه او زبر شي دا د رسل نه دی په فتحې د را او د سین سره بمعنى القطيع په فتحې درا او د سین سره په معنا د القطيع من كل شيء د هر یو شي نه کندک يقال جاء القوم ارسالا قطعا متفرقين قوم راغه ټوټې ټوټې جدا جدا ومنه ما روي ان الناس دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فصلوا عليه ارسالا وې د دینه غ روایت هم ده چې صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس پاغي وردن نشویو او ځان ځان له متفرق مزه پکړیو صلات الجماعه صلات الجنازه پای باندې اجتماعي نه وشوي انفرادي وا نو ارسال په معنا د سرازي قطاع متفرقين فكأن المرسل قطع اول الاسناد عن اخره دا اوس مناسبت دا معنا اصطلاحي سر ذکر کوي تبوي چې مرسل دا اوله حصه د اسناد د اخري حصے نه جدا کا کټه کا ولم يسله او دا غي سره پیوس نه کا د استرسال معنا ده چې انسان له اطمینان او سکون حاصل شي او د د اعتماد وی په هغه څه باندې چې د حدیث بیانې د چانه چې روایت نقل کوي په هغه اعتماد وی نو د دې مناسبت د معنا اصطلاحي سره څه ده فكأن المرسل للحديث اطمأن الى من ارسل عنه تبوي چې دا مرسل د حدیث د پاره د دزړه له دا اطمینان حاصل دی د چا نه چې دا روایت مرسل ذکر کوي ځکه دا مرسل که مطمئن نه نو ارسال به نه کوله ووثق به لمن يوصله اليه او د اعتماد کړه د په هغه چا چې دا حدیث اغل ور رسي د مطمئن د چې دا منس کې کم راوي زه حذف کوم نه مې ذکر کړي نو هغه ضعیف نه دی که د ده دا اطمینان نه وی نو دا ارسال به نه کولو د دې وجنه د اهل علم یو مشهوره مقوله ده وای من اسند فقد احالک ومن ارسل فقد تکفل لك چا چې حدیث تعالی مسند ذکر کو نو تعالی حواله درکا چې صحت او ضعف توس خپل معلومه او روات سرګندي کراویان ثقات وی او د صحت شرطونه پکې موجود وي نو دغه روایت به صحیح وي او کنه دغه شرطونه پکې مفقود وي نو روایت به ضعیف وي ومن ارسل لك فقد تكفل لك چا چې درله ارسال کو نو غزه مواري واغستا چې زه درله ذمہ واری اخلم چې دا ثابت ده الا العتاق النجيبات المراسيل وي سعاد په داسې ځمکه باندې ما خام کړه ده دا نوم د زنانه د سعاد چې نه رسیږي چې رسول نشي کوله اغیلا د غزمکه لا رسول نشي کوله الا العتاق مگر اغړوان دي کیدون کی اسونه النجیبات چې هغه افضل او بهتر دي المراسیل وړاندې کیدونکې دي تیز رفتار دي نو موضع الاستشهاد په دې کې څه شته المراسیل چې مراسیل راغلي په معنا د هغه اسونو سره چې هغه تیز رفتاري او تیز رسی نو دا د دینه ماخوذ ده نو د دې لغوي معنا مناسبت د اصطلاحي سره سره ده وی فكأن المرسل للحديث اسرع فيه عجلا فحذف بعض اسناده تبوي چې د مرسل د حدیث له اسراء او تلوار کړي دا په تلوار سره د حدیث متن بیان کړي دي نو باز د سند حصے حذف کړي دا په تلوار او جلدی سره ځان متن له رسول د سند یو ټوټه حذف کړي ذكر هذا كله الحافظ العلائي وقال والكل محتمل حافظ علای رحمت الله علیه دا په خپل کتاب جامع التحصیل کې ذکر کړي دا معنی د مرسل چې ماخذ الاشتقاق کې د سنه ده او بیا ویلی چې د دې ټولو احتمال شته د معنا لغوي د معنا اصطلاحي سره مناسبت شته چې جور علم وي په فن د علم حدیث کې هغه دی لور رسیدې شي عام سطحي او کم علم والا دا غي اصول دی لنشي کېده وی ولهذا اختلفت عبارات العلماء في تحديد المراد به على اقوال د دې وجنه د اهل علم او عبارات په دې کې مختلف دي چې د مرسل سمعنا دا مراد د محدثینو تنسه ده القول الاول ړومبنه قول په تعریف د مرسل کې چې اصطلاحي تعریف څه دی هو مرسل التابعي الكبير دا مرسل دا غټ تابعي دی قاله الحافظ ابن عبد البر ونقله عن اهل العلم وحكى فيه الاجماع دا قول د حافظ ابن عبد البر رحمت الله علیه د چې د حافظ المغرب وای او دا د اهل علم را نقل کړی دی او په دې باندې د اجماع حکایت هم کړی چې د اهل علم په دې اجماع ده چې مرسل سلوي چې تابعی کبیر دی او خبري نسبت نبی صلی الله علیه وسلم له کی حيث قال وتبعه الحافظ ابن الصلاح حيث قال امام ابن صلاح هم د تابعداري کړې ده په مقدمه کې ویلي دي وصورته التي لا خلاف فيها د مرسل هغه صورت چې پاغي کې اختلاف د اهل علم نشته حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د تابعی کبیر حدیث ته چې د صحابه کرامو د یو جماعت سره ملاوي دا غي سره ناشته کړی وي د چې داسې وي چې رسول الله فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم نو دا مرسل دی په دې کې خلاف نشته نو دم د ابن عبد البر رحمت الله علیه غونتی قول کړي چې دا بلا خلافه د مرسل تعریف دی وتعقب هذا القول الحافظ ابن حجر فقال ابن حجر رحمت الله علیه په دې تعقب او رد کړی دی چې دا ابن عبد البر او حافظ ابن صلاح کوم خبره ذکر کړي فقال نو حافظ ابن حجر ویلی دی یخرج بذلك صغار التابعین ومن بعدهم په دې سره خو د صغار التابعین او د دین رستو کم تابعین چې دي دا غي هغه مراسیل اوتل چې تا قید د کبیر لګول نو صغیر ته نووتو د تابعین تقسیم اهل علم دریو طبقات لکه یو لوی کبار التابعین دویم لوی اوسات التابعین دریم لصغار التابعین بیا حافظ ابن حجر وی ولم ارد تقییده بالکبیر صریحا عند احد وې د تابعي سره د کبیر دا قید لګول ما د اهل علم په کلام کې صراحتا نه نیموندي نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل اذا اعتضد وی او امام شافعي رحمت الله علیه دا قید لګولې خود هغه مرسل سره چې هغه به قبليږي قابل د حجت به اذا اعتضد کله چې داغي اعتزاد راشي متابع موجود شي بان يكون من روايه التابعي الكبير چې دا د روایت د تابعي کبیر نه وای چا ور سره د کبیر دا قید نه دی لګولې صراحتا صرف امام شافعي رحمت الله علیه چې د مرسل د حجتیت او د قبول لپاره شرط ذکر کوي رستو براشي پاغي کې یو شرط دا دی چې دا مرسل به د تابعی کبیر وي او د دې لپاره به یو عازد او شاهد موجود وي ور سره شپږ شرطونه غ نورم ذکر کوي خو پاغه شپږو شرطونو کې یو شرط دا دی چې دا به مرسل د تابعی کبیر وي وی ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمي ما رواه أنه لا يسمي ما رواه التابعي الصغير مرسلا ابن حجر سيبوي د امام شافعي رحمت الله عليه د قول نه دا نه لازميږي چې کم د صغير تابعي روایت وی نو غیله به مرسل نه وي مرسل اغیله موي خو اغه ځکه هغه صرف د قبول لپاره دا شرط لګی چې دا مرسل به د تابعی کبیر وي پوه شو په او په کم غفلت باندې غفلت مفلت پکې ني خه په توجه سره نظر وکي استوحش من مرسل من دون کبار التابعين بدلائل بدلائل ظاهره نو دې به ناشنا وګري د مرسل د هغه چانه چې هغه د کبار التابعين نه لاندې وي په دلایل ظاهره سره نو هغه د مرسل متعلق خبره نه کوي خو صرف عمومي خبره کړي چې څوک په تجربي سره نظر وکي نو مرسل د من دون کبار التابعين بم دی ویني نو هغه د صغیر تابعی هغه لم مرسل وی ثم قال بیا حافظ ابن حجر وی واما قول ابن الصلاح اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس المراد حصر ذلك في القول وی ابن صلاح چې ویلی د مرسل په تعریف کې چې تابعی کبیر داسې وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نو د دا حصر مراد نه دی چې صرف قول لري دا شامل شي بل لو ذکر الفعل او التقرير بأي صيغه كان داخلا فيه کفعل د نبی علی السلام ذکر کو یا د غي تقریر ذکر کو چې د غي وړاندې یو عمل شوه خو غي انکار نه کړي په هر صيغه سره چی وي دام په مرسل کې داخل دی و انما خص القول لكونه اكثر د قول د ذکر ابن صلاح ذکر کو چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اکثر نسبت د قول کیږي غیله ويول اولا فيما ارى التعبير بالاضافه لكونها اشمل حافظ ابن حجر وي وای زما په نسبت باندې غوړه او افضل خبره دا ده چې دا تعبیر په اضافت سره کړو نو په دې کې ډېر شمول وي چې دا سی ویلی وي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم يا ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم چې تابعي اضافت کی نبی صلی الله علیه وسلم لا نو چې د اضافت صيغه ذکر کړو په دې کې به شمول ډېر وي دا قول لم شامل ده اضافت فعل لم شامل ده تقرير لم شامل ده والعلة في تخصيص أصحاب هذا القول بالتابع هذا القول التابعية بالكبير دون الصغير وعلت په دې تخصیص کې چې ابن عبد البر رحمت الله عليه او ابن صلاح د تابعي کبیر قید لګول دی او صغیر نه ذکر کړي د دې وجه او علت څه ده لأن روايه كبار التابعين اکثرها عن الصحابه واما الصغار فاكثرها عن التابعين ځکه د کبار تابعین اکثر روایت د صحابه نوي او د صغار او اکثر د تابعین نوي نو قید د کبیر په دې نسبت باندې لګول چې اکثر د صحابه نه نقل کوي حاصل دا شو چې دا کم تعریف ذکر شو قید د تابعی کبیر پکې لګیدل نو په دې باندې انتقادات او مؤاخذات دي دا معتمد تعریف نه دی القول الثاني دویم قول په تعریف د مرسل کې هو من قطع اسناده على اي وجه كان انقطاعه دا اغه لوي چې دا غي سند کې انقطاع راغلی وي په هر وجه باندې چې دا انقطاع وي حاصل لدی تعریف دا دی چې کل ما لم يتصل اسناده مرسل سلوي هر غ حدیث لچ دا غي په سند کې اتصال نوي برابر خبره ده کدا انقطاع په یو راوي سره راغلی وي کدا معزل په صورت کې راغلی وي کدا معلق په صورت کې راغلی وي تر اخره پورې چې حذف وي وهذا المذهب المشهور عند الفقهاء والاصوليين دا مذهب مشهور دی د فقها او د اصوليين په نيز باندې چې دای مرسل سلوي كل ما لم يتصل اسناده والخطيب البغدادي من المحدثين په محدثینو کې دا د خطيب بغدادي قول دی دارنګ په محدثینو کې دا د ابن الاثير قول دی الا انه قال مگر خطيب بغدادي دا ویلي الا ان اكثر ما يوصف بالارسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هغه وی چې مرسل دی لوي چې اسناد کې انقطاوي خو اکثر چې د ارسال دا وصف ذکر کیږي د استعمال په تور باندې نو دا اغه لویل شي چې تابعی دی یو خبره نسبت نبی صلی الله علیه وسلم لو کی اکثر استعمال داسې دی لکه څنګه چې محدثین ذکر کوي خو عام اطلاق په دیم کیږي چې کل ما لم يتصل اسناده وهذا المذهب واسع دا مذهب چې په دې کې توسع ده يدخل فيه جميع انواع الانقطاعات په دې کې د انقطاعات او غټول انواع شاملېږي بنا په دې توسع باندې ډېرو مصنفینو په مراسیلو کې خپل کتابونه لیکلي اهم کتاب په دې کې المراسیل د ابن ابي حاتم رحمت الله علیه دی په دې کتاب کې هغه روایت ذکر کړي چې اتصال د هغه په اسانیدو کې نشته په اسانیدو کې انقطاع ده نو په دې خپل کتاب المراسیل کې وروړي هغه د عامه معنا راغسته نو عملی تور په دې باندې کار کړی دی دارنګ جامع التحصيل لاحکام المراسيل د حافظ علي رحمت الله عليه اغم په دې توسع باندې بنا ده پاره کې کلام کړل په انواع د حديث منقطع بیا اسماء د مدلسین ذکر کړي بیا اسانید منقطعه ذکر کړي نو اسانید منقطعه له مرسل یو قسم ویل دي دا دویم قول شو په دې باندې دغه انتقادات شول چې په دې کې هټول انواع د انقطاعاتو داخليږي القول الثالث دریم قول په تعریف د مرسل کې قول غیر الصحابي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د صحابي نه علاوه بل څوک دا خبرو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وبهذا اطلق الامدي وابن الحاجب وغيرهما دا اطلاق آمیدی ابن حاجب او نور اصولیینو کړه دی فيدخل في عمومه كل من لم تصح له صحبه ولو تاخر عصره نو په دې عموم کې هر غسوک شاملېږي چې دا غ صحابیت ثابت نوي صحت د صحابیت نوي اگر کدا غ زمانه ډېر رستوي هر چا چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وي د صحابه کرامو نه رستو نو دا د ابن حاجب او د بعضی اصولیین په نسبت باندې څه شه ده مرسل ده قال الغزالي امام غزالی ویلی دی د د په دینوم کې اهل علم وایي چې اصح قول دا دی چې دا په تشدید د ځا سره شي په تخفیف سره بعض ذکر کړي خو اشهر او معروف خبره دا ده چې دا په تشدید د ځا سره دی الغزالی امام غزالی وایي چې سوره المرسله أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره سورة د مرسل دا ده چې یو سړی چې هر هغه څوک چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام زمانه نه د مونته او دی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نو په دې کې توسع ده وهذا اخص اخص قليلا من الذي قبله وای دا تعریف چې دا غ مخکینی نه پدې کې لک تخصیص ده لانه يدخل فيه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر ځکه پدې کې داخليږي هغه څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه سماع ثابت وي په حالت د کفر کې ثم استمر کافرا بیا د کافر وی اسلام نه وروړي فلم يسلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نو د اسلام نی وروړي مګر د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس فان هذا لا تصح له صحبه دله صحبت نه دی صحیح دله صحابي نشي ویلې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس ایمان وروړي اگر چې نبی اسلام لیدل خو په حالت د کفر کې دا غینه سماعم ثابته ده دله په اتفاق د محدثینو سره صحابي نه وایي وهو على تعريف الغزالي لا يكون حديثه مرسلا بنا بر تعریف د غزالی د حدیث مرسل نه دی غزالی دی له مرسل نه وای اولی هغه وای چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم يعاصره او دا څه کس خو معاصرت د نبی اسلام مونته دغه په زمانه کې او دا مخکې قول چې کم ذکر شو د آمیدی او د ابن حاجب وغيره وغيرهما چې غي کې دا دي چې غیر صحابي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وي نو دا غي په نس باندې داسې شخص حدیث څه شه مرسل دی ولې غیر صحابي خو ده کنه مونږ مخکې و چې په اتفاق سره د صحابي نه ده او د غزالی په نیز باندې د د حدیث مرسل نه دی قول من لم ينقل لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم د دې دې واړو تعریف دا کوي چې دا د هغه چا قول دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره لقاء او ملاقات ني شوه وقد تقدمهم الشافعي فاطلق المنقطع على المرسل وې د دې نړوان د امام شافعي رحمت الله علیه دا اطلاق د منقطع په مرسل باندې کړه د مرسل منقطع ویل دي واكثر المحدثين فرق اکثر محدثین د دې په منځ کې فرق ذکر کوي فجعل المرسل قول التابعي والمنقطع قول تابع التابعي والمعضل قول من بعد تابع التابعي محدثین سوی مرسل قول د تابعی لوي منقطع قول د تبع تابعی لوي معزل قول د هغه چا لوي چې د تبع تابعین نه پسوي نو دا دریم تعریف شو د مرسل القول الرابع ما سقط من منتهاه ذكر الصحابي بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلورم تعریف د مرسل دا دی چې دا غي د انتها نه د صحابي ذکر حذف شوی صحابي پکې نه ذکر تابعي دا سه وای چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او صحابي حذف کړی وي که مونږ جزمن دا وایو چې مرسل اغي لوي چې دا غي نه صحابي ساقط شوی غرزیدلې نو بیا خدا ضعیف نشو ځکه صحابه کرام ټول عدول دي صحابي که د ساقط کو ذکر د نه کو داغه نه ذکر کول د حدیث صحت او ضعف له نقصان نه ور کوي ولكن الاشكال في المرسل هو جهاله الساقط الذي بعد التابعيه اشكال په مرسل کې څه شی دی چې د تابعین پس دا کم راوی ساقط شوه نو د ده حال مونږ لنه دی معلوم جهالت ته پکې اذ قد يروي التابعي عن تابعي مثله ځکه کله تابعي د ځان پشان تابعین روایت کوي بل وجد بل ووجد في بعض الاسانيد روايه جماعه من التابعين بعضهم عن بعض په بعض اسانیدو کې یو جماعت د تابعین موجود دی چې بعضی د بعضی نه روایت کوي تر شپږو پورې تابعین موجود دي روایت التابعی عن تابعی عن تابعی تر شپږو پورې نو کوم له دا پته ولګي چې صحابي ساقط دی بس بیا خو اشکال ختم شو بیا خدا رستو به ذکر شي مرسل د صحابه کرامو بالاتفاق قبول له كما في حديث عمر رضي الله عنه في النية لك حديث د عمر رضي الله عنه كم چې په نیت کې راغلی وحديث فضل سورة قل هو الله أحد المخرج في المسند وغيره حديث د فضيلت د سورة اخلاص کم چې په مسند احمد وغيره کې راغلی دی چې په دې کې د دې په سند کې روایت تابعین عن تابعین عن تابعین تر شپږو پورې تابعین تابعیان پکې موجود دي نو په دې قول باندې انتقاد شو پنځم نمبر تعریف د مرسل ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم چې اضافت تابعی کړه وی نبی صلی الله علیه وسلم لدی یو قول فعل یا تقریر غیر غیر مقید بروايه التابعي الكبير تابعي سره د کبیر قید ني وكذلك يدخل فيه جميع ما اضيف الى النبي صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر دا اضافت چې ذکر کو نو په دې سره هر هغه قول فعل تقریر چې اضافت نبی اسلام لشوي دا پکې داخليږي وهذا التعريف هو المشهور وعليه جمهور المحدثين دا مشهور تعریف دی د مرسل او دا د جمهور محدثین مذهب دی چې مرسل سلوي ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم په دې باندې یو نقض واردی و يمكن نقض هذا التعريف كما قال الزركشي امام زرکشی په انکت کې ویلي چې په دې تاریخ باندې یو نقض دا دی بمن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر ثم استمر كافرا فلم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كالتنوخي رسول هرقل أو قيصر وي په دې نقص دا واردېږي چې چا د نبی صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث اوریدلې په حالت د کفر کې بیا دې په دې کفر باندې مستمر او برقرار وي نو اسلام نه وروړي مګر د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه رسته لکه تنوخي شو رسول هرقل چې دا د هرقل استاد او یا د قیصر والعلماء يعتبرون من هذه صفته تابعي من كبار التابعين اهل علم محدثين داسې کسلا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لقاء په حالت د کفر کې شوی اسلام رستو وروړی دله تابعی وي د کبار تابعینونه ولا تصح له صحبه د صحابي نه غني چې د صحبت صحیح نه ده لا ځکه د صحابي په تعریف کې دا دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حالت د ایمان کې ورسره ملاقات شوی لكن تعتبر روايته مسنده د د روایت له محدثین مسند وای دا مرسل نه غني صحابي نه دی او روایت له مرسل وي وداخله في حد المرسل او روایت په حد مرسل کې دی ثم قال بي فرمایلی ني وقد يجاب عن هذا النقل بالعنايه بكلامهم وکله کله جواب کیږي د دین د دین دا جواب ممکن دی چې د دې اعتنا په دې کلام باندې ده چې ان مرادهم بالتابعي من لم يلق النبي صلى الله عليه اصلا چې تابعین زموږ مراد هغه څوک دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه شوی وهذا حكمه حكم التابعي د د حکم هم د تابعی دی چې د نبی رسول الله والسلام سره په حالت د اسلام کې ملاقات نه شوی لا انه تابعی حقیقتا حقیقت کې تابعی نه دی نفس الامر کې د تابعین نه خو د نبی اسلام سره ملاقات شوی محدثین چې کوم له مرسل وین او هغه لوي چې د نبی اسلام سره بالکل ملاقات نه شوی الا انه فات شرط لوجود الروايه لا انه تابعي حقيقه حقيقه د تابعي نه ده ځکه حقیقتا خو د نبی اسلام سره ملاقات شوه لوجود الروايه ځکه روایت موجود د نبی اسلام نه حدیث په حالت د کفر کې اوریدلې الا انه فات شرطها مگر د روایت هغه شرط نه فوت شوه د تحمل په شروطو کې یو شرط دا دی چې مسلمان به دا نه چې کافر به روایت اوریدلې دنه دغه شرط فوت شوه چې په حالت د اسلام کې روایت نه دی اوریدلې تحمل د روایت کوم وخت کې کړي په حالت د کفر کې ادای په کوم وخت کې کړي په حالت د اسلام کې ونحن انما نرد المرسل لجهاله الواسطه وهي ها هنا مفقوده مونږ چې مرسل رد کو نو د سوجې نه رد کو چې واسطه مجهوله ده چې دا تابعی دی چې تابعی شنو دا بیا پته نه لګي چې دا ثقه ده که غیر ثقه ده او دلته کې دغه واسطه مفقود ده واسطه ماسطه نشته بلا واسطه د نبی اسلام نه حدیث اوریدلې وقال السخاوي امام سخاوي او جواب د دې کوي کانهم اعرضوا عنه لنذوره دای د دې صورت د مرسل نه اعراض کړي د شذوذ او د نذور د وجنه چې دا قلیل راغلی دی دا سره په تعریف کې داخل نه دی قاعده په نادر او شاذ باندې نه ماتيږي قاعده هم هغه ده چې مرسل سلوي ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم خدا یو شاذ او نادر راغلی نو د دې روایت څه شه ده دا د قبيله د مسند نه ده د مرسل نه نه ده اشکال او نقض حاصل دام نه چې وای تاسو تخصیص د مرسل د تابعي د روایت پورې وکړو تخصیص د مرسل مو د روایت د تابعی پورې وکړو زبه وې درلو خیم چې تابعی به په اتفاق سره او حدیث به موصول او مسند وي مرسل بني لکه تنوخي رسول هرقل د حدیث امام احمد او ابو يعلى په خپل مسند کې ذکر کړی دی او د احادیث مسنده په ترتیب ذکر کړي ځکه مسند احمد او مسند د ابو یعلا معنا دا ده چې اسانید مسنده ذکر کړي چې بل اسناد کم روایتي مراسیل نه ذکر کړي نو د دواړو اهل علم او امامانو د د روایت مرسل ذکر کړي دي او بل طرف لداسي صحابي بدر لو خیمه چې وی به صحابي خو حدیث به مرسل وي لکه محمد ابن ابي بکر الصديق ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم کتل خو غیر ممیزو د تمیز تعریف برستو راشي په حالت د ماشوموالي کې د کتلې نو جواب د دې اول اشکال نه ده چې دا صورت ناظره او شاذه ده نو د دې حکم چې ده دا حکم د تابعی ده د خود تابعی خو روایت مسند ده یو صورت نادره او شاذه ده او دا دویم چې ده نو دا مرسل مردود ده د جهالت د واسطې د وجنه او هر چې دا صورت د نو پدې کې د دې صحابي او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه نشته او د دې دویم جواب دا کوي چې کوم ذکر شوی چې صحابي به حدیث به مرسل وی لکه محمد ابن ابي بکر الصدیق دا یو صورت خاصه او نادره ده یو جواب شو دویم جواب دا د حدیث د اگر که مرسل وی نو دا مرسل د صحابي دی دا مقبول دی لکه رسته به تفصیل راشي په دې دوړو اعتراضونو باندې پوښي لومبنه اعتراض څنګه او دویم چې مرسل له موږ مردود د دې وجه نه وای چې واسطه معلومه نه دلته کې واسطه ماسطه نشته د مباشرتا د نبی اسلام نه حدیث اوریدلې او د دې دویم مثال دا دویم اعتراض چې وبخیب د صحابي به حدیث به مرسل وی لکه محمد ابن ابي بکر صدیق یا صغار التابعين صغار الصحابه چې د نبی اسلام نه سماع نه د ثابت احادیث نه دی اوریدلې نو پاغي کې دا چې دام صورت نادره او قلیله ده او دویم دا مراسیل د صحابه په اتفاق سره قبول دي خو پاغي کې به لګ رستو تفصیل راځي یو د هغه صحابه او مراسیل دي چې د نبی علی سلام نه سماع ثابت د لکه ابن عباس رضی الله عنهما وغيرها او ما شومان خو بعضی احادیث اوریدلې دي نو دا غي چې کم نور مراسیل دی په خپل د نبی اسلام نه ندی اوریدلی نور صحابو نه نقل کوي بل اتفاق قبول دي یو هغه صحابي دی چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه د سره سماع نه د ثابت صرف نبی علیہ السلام اغلی دل او دلی دل دی د نبی علیہ السلام لیدل نبی علیہ السلام دی لیدل دی او روایت می روایت نشته نو پاره کې بیا تفصیل شته چې دا غ روایت هم د قبيله د مرسل نه دی لكن قال الحافظ ابن حجر وهذا عندي نقد صحيح واعتراض واحد لا محيد عنه ولا انفصال منه إلا أن يزاد في الحد ما يخرجه ثم ذكر التعريف التالي حافظ ابن حجر وی دا حافظ زرکشی چې کوم اعتراض کړی دی نو دا نقص صحیح دی اعتراض وارد دی د دینه ستیخت نشته د دینه جداواله نشته په تعریف کې صرف یو لفظ سیوا کا نو پاغي سره به د د اعتراض نه تبچ پاتې شي نو د لفظ سیوا کړي بل تعریف کړي غدا دی چې القول السادس شپږم قول په تعریف د مرسل کې چې حافظ ابن حجر یو قید پکې سیوا کوي ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غیره مرسل اغیل وی چې تابعی اضافت او نسبت نبی صلی الله علیه وسلم لو کی خود اغه روایت چې د نبی علیہ الصلات والسلام نه په خپل نی اوریدل د بلچا نه اوریدل نو دا د مما سمعه من غیره قید چې ورسره اضافه کو د تنوخی د اشکال تنوته چې د روایت د نبی علیہ السلام نه په خپل اوریدل خو په هغه وخت په د کې څه شنو شرط د تحمل نو وم تعریف د مرسل چې مصنف نه ذکر کړي خو ابن قطان فاسی رحمت الله علیه کړي غدا ده چې روایت الرجل عمن لم يسمع منه چې یو سړی داغه چا نه روایتو کې داغه نه سماع نه وی ثابت دا په حقیقت کې تدلیس ده د لدان وای مرسل نه وای اهل علم په دا مؤاخذه کړي اتم نمبر تعریف چې الاسناد الذي فيه فلان عن رجل هغه سند چې پاغي کې داسې راغلی فلانه راوی دی یو سړی نه روایت کوي یعنی هغه اسناد چې پاغي کې مبهم راوی راغلی دا تعریف چې د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې باندې دغه کړی دی یعنی استعمال کړی دی په خپل کتاب المراسیل کې دارنګ امام بهقی په السنن کې خدا په حقیقت کې مرسل نه دی دی لویل شي اسناد متصل فيه رجل مبهم متصل اسناد متصل اسناد دی خو مبهم رجل او راوی پکې راغلی دی دا په حقیقت کې ارسال نه دی اگر چې د دوو امامانو دا د ارسال په معنا اغسته نو امام ابو داود په خپل کتاب المراسیل کې هغه اسانید هم ذکر کوي چې پاغي کې سره غلي راوی مبهم راغلی وي دغه شانت امام بیهقی په خپل سنن کې چې معروف دیغه په السنن الكبير سره السنن الكبرى سره مطبوع دی او اصل نوم اهل علم ذکر کړي السنن الكبير انواع المرسل نو راجح تعریف څه شو د مرسل د اخر د اخرنی دوه تعریفونه راجح شول یو دا چې ما اضافه التابعي الى النبي صلی الله علیه وسلم دا د جمهور محدثینو دی خو په دې یو اعتراض واردېدو نو دا غي د بچاو د پاره ابن حجر رحمت الله علیه ورسره دا قید اضافه کړی دی چې مما سمعه من غیره انواع المرسل د مرسل انواع المرسل نوعان جلي وخفي مرسل په دوه قسمه دی یو له جلي وي بل له خفي وي الاول المرسل الجلی کروایت الرجل عمن لم يعاصره مرسل جلی اغله وی چې یو سړی د هغه چا نه روایت وکي چې د هغه په زمانه کې نه دی معاصرت دراوی ومن روا عنه په منځ کې نه وي مثال به څنګه کروایت سعید ابن المسیب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وكرواية الإمام مالك ومن في طبقته عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم لکه سعید ابن المسیب د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي نو د تابعی دی د کبار تابعین نه دی او د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي نو دا روایت الرجل عمن لم يعاصره دی زمانه جدا ده یا امام مالک یا څوک چې د په طبقه کې دي د صحابو نه روایت کوي ځکه د طبقي روایت د صحابو نه نه ثابت دی د تابعین نه اخص کړی دی دویم چې المرسل الخفي وهو نوع بديع من اهم انواع علوم الحديث دا یو بديع او ناشنا نوع ده د علوم الحديث د اهم انواعنا واكثرها فائده ډېر فائدې والا واعمقها مسلكا او ډېر جوور لارې والا ولم يتكلم فيه بالبيان الا حذاق الائمه الكبار وي په دې کې خبرې او تکلم نه کړي چې واضح بیان دې کړي مګر هغه حذاق ائمه او هوښیار عقلمند ائمه کبارو کما قال العلائي لکه امام علائي په جامع التحصیل کې ویلي چې دا یو ادق نوع ده د علم الحديث په دې کې حذاق الائمه کلام کړي سطحي علم والا او سرسري علم والا په دې کې کلام نشي کوله وله سورتان د دې دوه سورتونه دي ړومبنې صورت روایت الراوی عمن عاصره ولم يلقه چې راوی د هغه چا نه روایت کی چې زمانه خو یو د معاصرت موجود د خلقای نه د ثابت كرواية الحسن البصري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لك د حسن بصري رواية د جابر رضي الله عنه نه یا د بعض صحابه کرامو نه حسن بصری او د جابر رضی الله عنه زمانہ یا د نور صحابه کرامو زمانہ یو خو د سماع د غین نه د ثابت معاصرت موجود د لقاء د غی سره نه د شوی دویم روایت الراوی عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا دویم صورت د مرسل خفی دا ده چې راوی د هغه چا نه روایتو کې چې ملاقات خو ور سره شوی خو دا غني سماع نوي ثابت کله د دوو راویانو خپل منځ کې ملاقات شوی خو احادیث تننی اوریدلی کروایت سعید ابن المسیب عن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه لکه د ابن المسیب روایت د عمر رضی الله عنه نه لقاء ثابت ته خداغه روایت اوریدل نه دي ثابت فانه رآه رؤيا وليس له منه سماع د صرف عمر رضی الله عنه قتل داغه سماع د روایت نه ده ثابت نو مصنف رحمت الله علیه دو صورتونه ذکر کړل دي او عام اهل علم د مرسل خفي درې صورتونه ذکر کوي یو دا چې معاصرت په منځ دراویینو کې وي خو د دې دواړو په منځ کې بالکل یې لقا نه وي شوي دویم دا چې لقا د دې په منځ کې ثابت وي خو سماع نه وي ثابت چې دوه راویان دی یو بل سره ملاو شي خو سماع نه ده شوي دریم صورت دا ده چې سماع ثابت وي فی الجمله خو یو خبر معین او یو معین روایت چې هغه تنه نه اوریدلې اما حدیث ته اوریدلې خو یو معین روایت نی اوریدل لکه امام بخاری په تاریخ کبیر کې دلم اشاره کوي کله دوه راویان ذکر کی چې فلان لم يسمع من فلان هذا الخبر فلانی راوی د دې فلانی استاد نه دا معین حدیث نه دی اوریدل عام حدیث ته اوریدلی نو دام یو دقیق نوع ده د مرسل د مرسل خفی مدارک د ارسال خفي ارسال خفي به پس باندې معلومیږي نو د دې سلور مدارک اهل علم ذکر کوي یو عدم اللقاء بین الراوی ومن روا عنه چې د راوی او د چانه روایت نقل کوي د دې په منځ کې لقاء نوي دویم اخبار الراوی عن نفسه راوی د خپل ځان خبر ورکی په خپل وای چې ما د فلانی نه سماع نه ده ثابت نو دا دویم نو دویم دغه شو مدرک شو چې په دې باندې به تعالی معلومیږي چې فلانی د فلانی نه سماع نه ده ثابت د د روایت د فلانی نه ارسال خفي ده دارنګ الوقوف على الساقط من السند في طرق اخرى یو سند کې خو یو استاد نه دا ذکر کې چې ما د دن اوریدلی خو نور طرق چې راجمه کې دا غي نه دا معلومیږي چې د دې دواړو په منځ کې یو راوي ساقط ته دا دلیل په دی باندې ده چې د دې استاد نه مباشرا نه دی اوریدلی په منځ کې یو واسطه ده نو دا دریم مدرک شو سلورم بنص الائمه چې ائمه د دې تنسیس کی ائمه العلل ائمه کبار چې کوم دي دا وایي چې فلانی د فلانی دا روایت نه دی اوریدلی نو دا سلور مدارک د ارسال خفي دي